الذي خلق فسوى چې هغه پیدا کړی او انډولې برابر کړی والذي قدر فهدى چې هغه تقدیر کړی بیا یې لار خودلې والذي اخرج المرعى هغه شینلی ټوکلی صحف ابراهیم و موسی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او موسی علیه الصلاۃ والسلام په صحیفو کې